نو اوس په دې صورت کې د هغې هغه دلایل باطله هغه ذکر کیږي دویم ربط سورت تور کې زجر للمنکرین هغه بیان کړي شو نو اوس په دې صورت کې اسباب د عذاب هغه ذکر کیږي دریم ربط د مضمون اعتبار سره چې سورته قاف زاریات تور کې اثبات د قیامت نو په دې صورت کې دی هغه هغه بل عقیده باطله دی هغه نفي کیږي چې هغه نفي شفاعت قهري دی او دا مضمون په څلور سوراتونو کې به ذکر کیږي نجم و قمر رحمان واقعا بل مناسبت چې سورت قاف زاریات تور کې داوه د سورت هغه په ابتدا کې ذکر کېدا ورپسې به دلایل هغه ذکر شول او سورت النجم او دارنګ کې قمر رحمان واقعا د لکه سورۃ النجم په اخر کې وویل شي فسجدوا ل نو سورۃ قمر په اخر کې آیت نمبر 49 کې وویل ان کل شیء خلقناه بقدر نو دارنګه سورته رحمان په اخر کې وویل شي تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام دارنګه سورته واقع په اخر کې وویل شي فسبح بسم ربک العظیم دریم پنځم ربط علما ذکر کوي چې سورته تور هغه اختتام شو پس باندې ومن الليل فسبحه وادبار النجوم ذکر د ستورو شو نو دا صورت د شروع شپه ون نجم اذا هوا سره دعوه د صورت اغا نفی د شفاعت قهری نفی د شفاعت قهری خلاصه د صورت چې صورت کې و ابتداءا صداقت رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي بیا بیان د صفاتو د ملائکو پس د هغینا فرق په مابین د ادله حق او یعنی د حق پرسو حق پرستو د دلایل په میس کې او د باطل پرستو دلایل په میس کې فرق اوس د نجم نه مراد څه دی په دې کې څلور اقوال حضرت شیخ نور الله مرکزه به فرمایلا چې نجم اگر چې مفرد دی خو مراد تینا جمع ده په اعتبار د جنس نو بیا به نجم نه مراد څه شي هغه سوریا ستوري او تلې پیرونه چې وته پښتانه وایي سوریا او دا حضرت شیخ نور الله مرکزه وو فرمایل چې دا هغه وخت کې ښکار کیږي چې کله تیاره بالکل پخ شي تیاره شي نو دا ښکار کړي شي نو بیا د قسم او د مقسم به په میش کې مناسبت به څنګه شي نو شیخ القران نور الله مرکزه به فرمایل لکه چې تیاره پخه شي دا ستوري ښکاره شي نو چې دنیا باندې جهالت خور شو بالکل هر ګډ په ګډ جهالت پریوته نو بیا به صد پیغمبر علی صلوات و سلام شو نو عام ستوري دا وی نو چې دا غائب شي دا لاړ شي دینه پس رڼا د سر راځي د سهار او هغه پسې رڼا د نور راشي او هغه په دې ټولو باندې سوي غالب وي نو اشاره سو مخکې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام رالل اور اغي لاړل چې اغي لاړل داغي نه بعد امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم راولې غلې شو لکه لنا شمسون ولل آفاق شمسون مونږ دې پاره هم یو نور دی او د اسمان هم یو نور دی خو بیا فرمایي چې هغه نور چې هغه د اسمان دی هغه راخیږي پس درنا د سهار نه اور وشمسی تطلع بعد العشاء او زمونږ نور یعنی امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم دا هغه وخت راختلې وو چې په دنیا کې د جهالت تیاری هغه خوري شي ویا دریم قول شیخ القران نور الله مرکزه و فرمایلا چې د دې نجم نه مراد هغه خاص توري مراد دی چې دې کې بیا نجم هغه مفرد یې واغستلی شي هغه ستوري شعلې چې په هغې باندې الله رب العزت د آسمان حفاظت کړی دی نو د دې سره مناسبت به بیا څه شي شیخ القرآن نور الله مرکزه وو فرمایله لکه پدیس تور سره هغه خاص قسم ستوري شهاب ثاقب چې هغه ستوري سره حفاظت د اسمان وکړي شو چې کله تا باندې وحي شروع شلا نو حفاظت د اسمان وشو چې څنګه حفاظت د اسمان کړي شوی دی دکه سي چې کوم وحي تا تر علی ګلې شي دا هغه بالکل محفوظ ده یا کې د دین مراد عام توری شي بیا معنا والنجم او شاهد دی عام توری اذا هوام کله چې هغه غائب کړي شي پس باندې ما ظل صاحبكم وما غوا وما غوا بالفعل او نه بلا خطا شوی دی په فعل کې په عمل کې دارن کې علما ذکر کوي چې اجلال څه ته ویل کیږي اجلال چې بے علمي سره یو سړی خطا شي او غوا ویل کیږي چې قصدن او عنادن خطا شي نو مانس ما ظل صاحبکم نه دی خطا شوی تاسو ملګری بغیر د علم نام په بی علمي کې نه دی خطا شوی و ما غوا او نه قصدن عنادن خطا شوی دی دارنګ شیخ القران نور الله مرکزه درېمه توجیه به ذکر کولا چې د اذلال هغه نسبت په اعتبار د ابتدا بشي او غوا د بعد الهدایت چې ما ظل صاحبکم د خپل خواهش نفسانی سره خبره نه کوي بلکې چې کوم خبره کوي نو هغه وਹੀ د الله طرف نو تراغلی ان هو الا وحی یوها ندی زیا پیغمبر یا ندی نو توک د پیغمبر الا وحی مگر دا وحی دا یوها چې وحی وتکړې شوی دا اوس د دې وحی نه څه مراد دی حضرت شیخ القرآن نور الله مرکزه و فرمایله چې بعض علما ذکر کوي چې د دې نه مراد هغه سورته علق والا وحی ده چې بالکل ابتداء په غار حرا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې وحی راغلی و اقرا بسم ربک الذی خلق دویم علما ذکر کوي چې د دین مراد هغه وحیدا چې پس دا تعطل نراغلی و چې هغه سورته مدثر وحیدا چې ابتداءا وحی رااله دا غیر بعد چې نو پدې کې لګ تعطیل راغله و چټی راغله و پس دا غیر چې نو بیا سو سورته مدثر نازل شوه وهو بالافق الاعلى او هغه بالافق الاعلى په کناري د اسمان کې برو په کناري د اسمان کې برو ثم دنا فتدلام ثم دنا بیا دې نږدې شو فتدلام نو خنځ دې شو ورته په مقدار دا دوو لیندو قاب څه ته ویل کیږي شیخ القران نور الله مرکده وب فرمایلا لیندا کې یو مقبض وی یو مقبض وی او دوه دی هغه قاب وی او یو وتر وی نو په خوا به چې کمی لیندې وی بیا هغه بدل تر راوړو اوس په دې ځینو کې چې دا سه اخلي بیا نه دلته به دا سه راوړو نو اوس هغه د یو قاب نه بل قاب پورې چې کم تار وی هغه ته وتر ویل کیږي او مقبس چې د دې زینې داسیونی وي دا مقبس چې اخته ته ځای نیول ځای او دریم دیاغي قوس دا سم قوس په پدی قوس کې دا یو برته چې لرګي راغلي دې ته سویا قاب او دې تم قاب ویل کیږي حضرت شیخ نور الله مرکزه و فرمایل چې بعض علما فرمایي چې دا قابا په اصل کې تسنیه وا په اصل کې تسنیه وا اضافت دی وجه نه نون اور الف ادا تسنیه هغه حذف کړي شو فکانا قابا قوسین شو بعض حضرت شیخ نور الله مرکزه به چې کومه معنی له ترجیح ورکولا هغه به فرمایل چې دا قاب په معنی د مقدار دی نو څه بشي فکانا قابا قوسین نو شو دې نږدې په مقدار د هغه په مقدار د هغه دو لیندو په مقدار دا غا دو لیندو څنګه شیخ القران نور الله مرکزو و فرمایله چې زمانه جاهلیت کې بچی کلا دو قومونو په میس کې صلح کېدا نو دی هغه د صلح وخت کې به دی هغه هغه اصله هغه براواغستل شلی یو زیب کې خدل شللا اشاره به سو چې دا دوه اصلې به اوس خپل میس کې نه جنگيږي بلکې دا دواړه یو ځای شلې نو سم را ده دواړه لیندو هغه قاب هغه یو بل سره جوخ کړي شللا فاوها الى عبده ما اوها پس وحی وکړه خپل بندتا ما اوها هغه چې کوم وحی کړی و ما کذب الفؤاد ما را انکار نه دکړې زړه ما دا غسنا را چې لیدلې دي چې اوس هغه سلی دلی بعض علما ذکر کوي چې د دینه مراد رؤیت د باری تعالی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله برت لاړ لکه حضرت شیخ نور الله مرکزو به فرمایلا چې سورۃ بنی اسرائیل کې د معراج سفر ذکر شوی دی د بیت الله نه تر بیت المقدس پورې او د بیت المقدس نه برا هغه دلته ذکر شوی دی نو د دینه مراد هغه رؤیت باری تعالی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په معراج سفر چې کله برتلې وو ما کذب الفؤاد ما را او خطیب شربینی حضرت شیخ القران نور الله مرکزو به فرمایل چې د دې طرف ته زور کړی دی چې دا رؤیت د باری تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شی وو لیکن تفسیر ابن کثیر هغه په دی باندې زور کړ دی چې رؤیت د باری تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو شوی او بیا هغه د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها قول ذکر کړی دی کتا ته څوک دا پنځه خبرې وکیه تبه هغه نه منی پاغي پنځو کې یو دا کتا ته سو کوئی چې پیغمبر علی صلوات و سلام ته رؤیت د باری تعالی شوه دی نو ته بدلین دا نه مانیا نو فاوها الی عبده نو باز فرمایي چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته در الله رب العزت رؤیت شو نو علتا بالمشافا څه خبرې کړې وي فاوها الى عبده ما اوها هغه ته اشاره ده دویم قول علما ذکر کوي چې بلې کې ضمیر جبرئیل امین ته سده اوس علما ذکر کوي سدرۃ المنتهى سدرا دا سدیا دا وی بیره ته ویل کیږي اوس بیره څه مراد شیخ حضرت شیخ القران نور الله مرکزو فرمایلا سدرا بعض وی چې دا غا ګورګوري دیا تاسو علاقې کې ویا پغرونو باندې اور بعض وای چې د دې نه هغه بیر دي مرخنۍ وته ویل کیږي چې هغه غټي غټي وي د کجورو په شانې اوس چې کله دادی المنتها سدرت المنتها هغه بیری منتها چې هغه د انتها د علم د مخلوق شوی دا منتها څه ته ویل کیږي د علم انتها بس پاغه پوری دا مخ کیږي نه پس علم صرف د باری تعالی دی روح المانیم ذکر کوي الیها ينتهي علم كل عالم الیها ينتهي علم كل عالم وما خلفها غيب لا يعلمها الا الله منتهى دې ته ویل کیږي چې د یو عالم علم بس حال ته ختم شي یا غینا بعد صرف او صرف علم دا باری تعالی وی هذا شیخ القران نور الله مرکزو فرمایل چې عند سدرۃ المنتهى دا سدرۃ المنتهى د دې بیره د تخصیص هغه حکمت څه دی شیخ القرآن نور الله مرکزو فرمایله چې په دې بیر کې درې خصوصیات دي یو سره یو د دې ذل مدید سور ډیر زیات وي او دویم طعم وي طعم لذیذ او دریم په دې کې وي رائحه زکیه خسته خوشبو وي په دې کې نو اوس د دې مشابهت د انسان هغه ایمان سره دی چې انسان هغه ایمان د مسلمان ایمان هغه مرکب د دریو اشیاء نه دی س فعل قول اور نیت نیت د زړه قول هغه په خله باندې او فعل عمل شو نو اوس حضرت شیخ القران نور الله مرکزو فرمایل ذل مدید دا مشابه د سشو فعل شو او دارنګ طعم لذیذ دا مشابه د سشو نیت د مسلمان مؤمن شو او رایحه زکیه دا په مقابله د سشو قول د مؤمن شو اذ یخشا صدرت ما یخشا کله چې پټ کړ دی بیرې لرا ما یغشا هغه چې د بیرې پټ کړی و هغه څه دی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې برتلو هغه تجلیات د رب العزت دارن کې پاغي باندې وو اور هغه بیره هغه مزین کړی شی و او طغا یعنی یو انسان یو سیس تکتو کتو سره بور شي نو بیا نظر بل خواړي نه بور شي هم نو نو مانس ما دا غل بصر نو کوک شوی نظر و ما طغا او نته اوړي دلو نه ته پخپل اړولې وو الاخرى چې دې هغه بل ادا شیخ نور الله مرکزو فرمایل افا پدې کې اشاره ده ستا دا پای راوړلا زیادت د فا کې اشاره ده تحقیر د دوی ته اوس ومنات الثالثه الاخرى دا اخرى دا عربي په ګرامر کې چې دینو دا صفت دا ثانی راځي او دلته دا الاخرى دا صفت دا ثالث راغلی نو حضرت شیخ نور الله مرکزه د دې جوابونه ذکر کوله چې دا الاخرى چې د ثالث صفت راغل دی دا لپار دا زم د منات راغل دی لکه مشرکینو په نظریه کې چې دینو د الله چې کم دی منات دې ټولو نه اعلی و په دوی کې نو الله رب العزت د هغه هغه حقارت او مضمومیت طرف ته چې دینو سو کو اشاره وکړه دویم حضرت شیخ نور الله عمر کدو جواب کو چې دا الاخرى دا صفت د ثلاثه نه دی بلکې دا د عزا دی چې هغه دویم د دوی نه هغه سو عزرا و دریم جواب ذکر کو چې دا اصل کې پدې کې تقدیم تقدیم او تاخير دی دا صفت د عزا دی په اخر کې ذکر کړ دې لموافقت رؤوس الآیات اور خسته جواب حضرت شیخ نور الله مرکزه وب چې ذکر کو هغه بداو چې کم به خوخو مو هغه دا چې دلته دا اخرا چې کم دی دا په معنا د عادت نه دی بلکې دا په معنا د مؤخر دی ومنات الثالثه الاخرى او خبر را کې د منات په باره کې چې هغه دریم دی د دوی کې نه بل یعنی هغه مؤخر کړي شی رستو کړي شی بیا اوس دا الله څوک دی شیخ القران نور الله مرکزه وبا د دې تعریف کو مقصد به سو اشاره به دې طرف ته کولا چې په دنیا کې هیڅ یو مشرک د یو غټي د یو بوټي عبادت برای غټه او برای بوټي نه دی کړي بلکې د یو غټي عبادت شه دی نو هغه د یو انساني صورت جوړ کړي شه دی او نسبت هغه ته شه دی لکه لات او عزا دا غ بوتان وو لیکن بوت برای بوت نه وو بلکې دا سکسان تیر شیو چې د اغي په شکلونو باندې جوړ کړي شیو نو د لات باره کې تفسیر روح المانی هغه ذکر کوي چې کانا رجل یلط السویق وای چې کله هغه مړ شو فلما ماتا کله چې هغه مړ شو عبدو ذالک الحجرام اجلالا له نو بیا دوی د هغه ګټه عبادت شروع کو وسموه بذالک او هغه ګټه ته د الله نوم کې خدم دارنګي مخکې تفسیر روح المانی ذکر کړي واخرج الفاکهی عنهم فاکهی دا یو قول ذکر کړ دی فرمای لما ماتا وی کله چې دا سړی مړ شو قال لهم عمرو بن لحی نو عمرو بن لحی دی خلکو ته وی انه لم يمت وای دې نه دې مړ شي ویا اوس هم د مرګ نه خلک انکار کوي وای دا د هغه عقیده وخه انه لم يمت وای دې نه دې مړ شي ولکنه دخل الصخره دې وای په دې ګټه کې دنه نن وته فعبدوها وبنوا عليها بيتا او دوی پاغي باندې یو کور هغه جوړ کړ نو د لات هغه یو رجل صالح رجل یو سړی و چې د حجانو خدمت گزار وو اور عزا دا څوک وو نو فرمای چې دا هغه یو شیطان نه راوا چې په صورت د انساني شکل کې وخلکو تخکارا کېدلا لکه روایت کې مرাজি کله چې نبی له صلوات والسلام مکه فتح کړه مکی فتح کولو نه بعد نبی له صلوات والسلام هغه صحابي ته او فرمایل خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ته چې لاړ شي او دا عزا دا وجه مړی کا قتل کا خالد بن ولید چې لاړو نو چې آل د ګوري سمنج منجوران ناسي او څو کوټي جوړه شي ودا کمره غوندي دا غا ارس وران کړه او واپس را لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چوي ما داسې کار وکړ نبی اسلامي لا هو کار نه دی شوی بل راز چې خالد بن ولید بیا روان شو چې هغه من جوارانو قتل له دا خوغه سړی روان دی نو هغه لره نه چغې شروع کړې یا عزا یا عزا نو ګوري خالد بن ولید فرمایي چې ګورم اخو نه یو ببر سر خدا اگر منډي وهیا هغه شیخ نور الله مرکزو فرمایل چې خالد بن ولید توره پلاس کې کلا کړه تو کار تو کړي ها مضبوطه کړه او سویا فرمایل چې یا عزا کفرانک لا سبحانک انی رأیت الله قد اهانک اوس په دې کې د باطل پرستو هغه دلایل ذکر کیږي صدا حق پرستو دلایل دي هغه سدي قران او سنت دي او صدا باطل پرستو دلایل دي چې هغه اتباع د صدا ځوند د خپل د ګمان د انسان په اختیار کې نه نه د انسان په اختیار کې خو نشته فللله الاخره والاولى جواب ذکر شو آی د انسان په اختیار کې دي چې څه غواړي دی نو هغه بوشي هغه به صحیح وي نه فللله الاخره والاولى پس د الله په اختیار کې دي اخرت والاولى او دنیا ځکه شفاعت پس د اذن د الله نه وکيږي د الله د اذن نه مخکې څوک شفاعت د چا نشي کوله ان الذين لا يؤمنون بالاخره یقینا هغه کسان علما ذکر کوي چې اصل کې هغه دعوی دوی سو دعوی دوی یو داوا چې د دوی په لاد عزا او منات باندې وا یو ګمان پاغي باندې و چې دوی زمونږ حاجتونه پورا کوي دا زمونږ معبودان دي نو الله فرمایي چې د لات او د عزا عبادت دوی نه کوي مګر په خپل ګمانونو باندې دوی لا پدې باندې هیڅ دلیل نشته فاعرض عن عمن تولى مخواړه ته دا غچانا تولى چا چې اعتراض کړ دې دا حق نام چا چې اعتراض کړ دې عن ذکرنا زمونږ دا قران نام مراد قران دی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دا قران صفت ذکر دی حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده بدری توجیحات دلته ذکر کول الا اللمم یودا چې دا الا دا استثناء منقطع ده دا مستثنا منقطع ده نو الا په معنا د لکن بشي لکن اللمم امام اے الله کې ته د خپل بندګانو ګناهونه بخې نو ټول په یو ځلی وبخ وبخا ځکه هغه کم یو بند دی چې دی لممنا بچ کړي شوی د هر انسان په ځړ کې څه خیالات او وسوسې خو راځي کنه نو دویم حضرت شیخ نور الله مرکز او فرمایله چې دا استثناء متصل شي نو بیا به د لممنا یعنی هغه ګناهونه شي چې پاغه باندې د دوام نه کړي چې دوام پی ځکه چې فسق هر علما د فسق یو دام تعریف کوي چې فسق هر هغه ګناه ته ویل کېږي اگر چې هغه ګناه صغیره وي چې دوام به وکړي هغه کبیره ته ورسي ګناه صغیره باندې چې هم دوام وکړي هغه کبیره ته ورسي نو دارن کې نو بیا بدل تاسو شي درېمه توجیه به کوله لیکن هغه لوي ترجیح نه ور کوله چې علمم نه مراد صغائر شي خدا نه بیا به فرمایل چې دا ړومبني دوه توجیهات نه داسري دا به تر دي ان ربک واسع المغفره بیشک رستا چې دې واسع المغفرته فراخ بخون کې دې فلا تزکو انفسکما تاسو د خپل نفسونو پاکواله م بیانوي خپل د نفس تزکیه م کوي حضرت شیخ نور الله مرکزه و فرمایل چې وګړه خپل ځان تزکیه دا جایز نه ده ها لپاره د تعارف کې نو بیا جواز شته دی او دویم حضرت شیخ نور الله مرکزو به فرمایله چې د یو انسان تعریف تزکیت کې پدی وجی چې دې د مان خوشاله شي دام جایز نه دی یا هغه غائب دی او تی پدی نیت باندې کې چې زما دا خبره هغه تورس یو هغه خوشاله شي ا لله فی الله د یو عالم د یو نیک انسان هغه تعریف کې نو هغه جواز ته دی هو عالم بمن اتقام الله خپوی دې په حال دا غچام اتقا چې متقیان دي پرهیزګار دي الله تزر وازرتن نبو اوچتای یو نس گناگار وزر اخرى بوج د گنا بل د بل د گنا بوج بو نو چتای هر انسان به خپل گنا پیټه هغه په خپل شا کړی بیا لکه اوس هم خلک دنیا کې یاره دا کارو که بس دا ګناه په ما دی وای نه پدی باندې نه خلاصې بیا نشته انسان لپاره مگر هغه اعمال چې د کړی دي وان سعيه سوف يرام او یقینا کوشش د انسان سوف یرا زرد چې د تب خودل شي حضرت شیخ نور الله مرکزو بدلتا په دې آیت باندې یو اشکال ذکر کو او بیا بیا غي جوابونه اشکال دا اوس وګوره دلته سویا وان ليس للانسان الا ما سعى چې انسان دې پاره هغه عام نشته انسان دې پاره مگر هغه اعمال چې دې کړې دي معلومه شله چې هر انسان هغه خپل د اعمالو دغه د اعمالو ثواب بزته رسی بل چاته نه رسی وما علتناهم من عمل من شيء او کم بنکو مونږ د دوی د عمل نظر بر اور یو مقام کې سره راځي والله يضاعف لمن يشاء وښله په خبره باندې نو اهل سنت والجماعت مسلک څه دی چې دا یو انسان د عمل ثواب فائدہ هغه بل ته رسی لکه څه شو دعا شو ته دعا غواړي نو د دې دعا فائدې چې چا دې پاره غواړي هغه ته رسی او کنه رسی کنه دغه قران کې د دعا ترغیب ورکول کیږي ذکر تو سوای رب اغفر لي ولوالديا ها چې بعض اعمالو فائدہ چرنو بل ترسیا او دلته قران کریم کې سوې و ان ليس للانسان الا ما سام لکه حضرت صاد رضی الله تعالی عنہ والده چې وفات شو اچانک وفات شو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خطر علی وای زما مور وفات شلا اچانک کی چرې اغا یعنی کې څه بیماری س آثار د مرګ اول نخکار شی وي نو شاید چې هغه ماته سو وصیت کړي وي اوس په یو عمل زو کم دی هغه دی پارا نو آی هغه ثواب به ترسي او کنا نبی اسلامي او رسي وو بیا حضرت سات چې نو غسو کو یو کوی د مور په نوم باندې وکنيسته نو دا چې روایتونه د قران کریم نور آیتونه معلومیږي چې ثواب ته یو عمل کوونکی عمل بل ته دی هغه فائدہ رسیا او دلته قران سوی وا الیس للانسان الا ما سعى اذا شیخ نور الله مرکزه به د جوابونه ذکر کولم اول جواب ذکر کو چې الا ما کان مراد عمل نه دی بلکې ایمان دی نو د ایمان د یو انسان ایمان فائدہ صرف د ته رسیه وان ليس للانسان الا ما سا او نشته لپا د انسان مگر هغه ایمان چې د قبول کړي دي پوښتنه خبره باندې دویم حضرت شیخ نور الله ورکدو فرمایل چې د انسان نه مراد انسان هغه کافر مراد دی وان ليس للانسان او او بیا بس شي په دې باندې سزا او جزاء هغه به مرتب کړي شي سزا وان ليس للانسان او نشته کافر انسان لپاره الا ما سا مگر سزا دا هغه اعمالو چې د کړی دا د کړي دي کوم اعمال دریم جواب حضرت شیخ نور الله مرکز او فرمایله چې دا لیل انسان کې دا لام په معنا د علا سره دی او دا حسر په سزا کې وشي ګڼ جوابونه بعد شیخ نور الله مرکز او ذکر کوله او خطیب دا به ذکر کول چې خطیب دلته 21 جوابونه ذکر کړ دیا 21 جوابونه په دې ذکر کړ دي او روح المانی هغه یو واقعه ذکر کړی دا چې د خراسان یو والیو عبد الله بن طاهر دې راله حسین بن فضل څخه اور هغه ته وی چې قران کریم کې یو مقام کې راځي والله یضاعف لمن یشاء او دل درا دی و ان ليس للانسان الا ما سعى وی فقبل عبد الله راس الحسین نو بیا عبد الله ولګید دا حسین اثر تندې خپل کو چې تا زما ډیره تشفی وکړه زما ډیر اشکالات سکړه ختم کړ اخر کې حضرت شیخ نور الله مرکزه یو خسته او جامع توجیه کولا یعنی یو انسان چې یو عمل کې دی هغه ته دی هغه ملکیت حاصل دی ستاد عمل مالک بل نشي کېدی نو چې کله ته د یو عمل مالک شي او نو اوس تا مرضی دا چې مالک ته شي اوس تا اختیار دی چې ته دا عمل ثواب چې چاته بخیا وان سعيه سوف يرى دلته زمير د حسر نه دی ذکر شي صح حکمت ته پدې کې نو حضرت شیخ نور الله مرکزو فرمایل چې بعض خلکو دا وهم او خیال اور ګمان وو چې دا زهک او دا بوکا اسباب انسان په خپل پیدا کوي چې د دې خالق دې په خپل دی په خپل پیدا کوي د جړه اسباب دی او د خندا اسباب نو الله فرمایل نه نه انه هو بشک الله هی اضحک اسباب د خندا پیدا کوي وابکا اور اسباب د جړه پیدا کوي ها نو بیا اما تو احیا دلته چې ذکر شو نو موت او حیات دا هم د الله په اختیار کې دي نو فرمایي چې دلته هم ضمیر حسر ذکر راغلی چې بعضی بدبخت داسې و لکه نمرود چې هغه داوا کړی و انا احیی و امیت حضرت ابراهیم علیه السلام سره چې کله مناظره وا صحیح شه نو الله سوي انا احیی و امید نو بعضی کم عقل او بیوقوف او اغیم د حیات او د ممات نسبت خپل ځان ته کړي وو نو الله فرمایي و انه هو اماتا و احیا او د تخلیق د کائنات خو مشرک هم کایلو ولا ان سالتم من خلق السماوات والارض لا یکو نو خامخا غي ليقولن الله نو خامخا وسوي چې الله دې دارن کې سورۃ یونس بیا ګورم من نطفه اذا تمنا دا جوړي تنر او د ماده الله پیدا کړ دي من نطفه د یو ساس کې دا وبونه اذا تمنا کله چې اوس سولې شي پرهم د مادو کې الله یې مالدار کوي او الله یې قربت راولي با دا به مانس شي چې دا اقنا کې دا حمزه ده لسلب شي نو هغه یې سکی غریب کول کوي دوی معنا خطیب ذکر کوي اغنا بالذهب والفضه عبادت وکولو او وجه د عبادت څخه ګرځیدلې و تفسیر الوسی ذکر کوي چې عام ستوري هغه په چوړای کې هغه برته دي او دې په طول کې دي نو دې د خپل رفتار کې د عام ستورو نه جدا وو نو دی پاغي کې چې له څوکړه د ربوبیت د حضرت هود علیه الصلاۃ والسلام قوم دی او عاد ثانی هغه ته ارم ویل کیږي ښا لکه سوره فجر وګره سبحان الله آیت نمبر 66 الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد نو هغه عاد ثانی چې کوم دی هغه ته ویل کیږي ارم ویل کیږي اور عاد اولا دا قومي هود علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل کیږي وسمودا او الله هلاکت را واستو په سمودیانو باندې فما ابقا پاتې نکړ شل دا غینه سوکم الشیخ نور الله مرکز ومانه کولا وانتم سامدون او تاسو دم توپ کوي سندري اوري او سندري وایي ذکر د شیخ نور الله مرکز فرمایله چې تفسیر الوسی دارن کې روح المانی او خطیب ټول فرمای چې دا سمود په معنا الغنا د بلوت الحمیر اور خطیب غالبا ذکر کوي چې به اهل الیمن چې دا سمو څه دی ویل کی غنا سندره او د دوی عادت به دغه وو چې کله به قران لوستل کېده نو د قران په مقابله کې به دوی سکولا سندره به ویلیا د قران مقابله کې به دوی اشعار وی هغه غلط اشعار